لا تدخلون الجنة تاسو نه شئ داخلېدلی جنت ته حتی تؤمنو تر څو چې مو ایمان نه راوړی ولا تؤمنو او مؤمن نه شئ کېدی حتی تحابو تر دې چې یو بل سره محبت ونه کوئ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه آیا تاسو ته زه ونه ښیم داسې یو شی چې کله تاسو وکولو تحاببتم نو تاسو په خپلو کې سره محبت محبوب محبوب جوړ شي خپل کې سره محبت بیا کوي هغه څه شي دي افش السلام بینکم نشر کړئ زیات کړئ سلام په خپل منځونو کې ورونه دا حدیث هم مسلمانانو د محبت په اړه دی د دې په باره کې دی نبی علیه السلام د جنت لپاره شرط لګولی دی او اصول او قاعده دا د ورونو د نبی علیه السلام په خبرو کې مبالغه نه د نبی علیه السلام خبرې د الله د طرف نه یي د عام انسانان دي چې په خپلو خبرو کې مبالغه کوي کله یې غوسه راشي سخته خبره وکوي او کله افراط ډېره نرمه خبره وکوي مراد یې ډېر زیات غټ وي خبره داسې سسته وکوي چې خلک داسې ته وفهمیږي چې دا کار یار دومره ضرور نه دی نو د نبی علیه السلام خبرو کې دا شی نشته چې نبی علیه السلام ووایي چې یاره نه د مبالغه کړې ده داسې بنی نه وما ينطق عن الهوى نبی علیه السلام د خپل ځان نه خبره نه کوي ان هو الا وحی یوحى بلکې د نبی علیه السلام هره خبره مبني په وحی باندې چې د الله د طرف نه ورته ویل کیږي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې شرط لګولی دی چې لا تدخلون الجنت جنت ته نشئ داخلېدلی تر کومه پورې حتی تؤمنو تر څو پورې چې ایمان نه راوړی ایمان هم کم ایمان ورونو ما وقر فی القلب وصدقه العمل هغه ایمان چې زړه ته تیر شوی او عمل د هغې تصدیق وکوي نه دا چې په تش په ژبه باندې ایمان بیا نبی علیه السلام فرمایي ولا تؤمنو حتی تحابو د جنت دپاره شرط ایمان دی د ایمان دپاره شرط څه دی محبت دی حتی تحابو تر څو تاسو په خپلو منځونو کې سره محبت وکوئ لکه د تیر حدیث مراد تنه محبت د خپلو نه همدا دی چې د عامة المسلمین سره محبت کول د الله په خاطر باندې محبت کول د تقوا په اساس او په بنیاد باندې د محبت کول نه هغه محبتونه کوم محبتونه چې د قرابت په اساس دي هغه حسم انسان کوي هغې دپاره د اکتساب ضرورت نشته چې سړی د محبت کسب کړي سړی ورپسې وګرځي نه هغه په فطرت کې ایښودل شوی دی که ته وغواړې که ونه غواړې که خپل خپلوان دی خپل مور پلار دی ورونه دی په کلونو کلونو هم ستاسو نه جدایي حتی لري درنه د سره دې لیدلي مې ډېر داسې خلک شته چې اولادونه یې پیدا شوي دی په سفر کې یې لیدلي نه خو زړونه یې د محبت نه ورته ډک یې سره یې لیدلي نه ډېر داسې خپل خپلوان شته دي چې تللی دی یا څوک مل یا خپل خپلوان بندیان دي سره لیدلی هم نه دي ملاقات هم نشته ورسره خو محبت شته دا ولې ځکه د فطرت کې د انسان په فطرت کې دا شی شته خو یو محبت د الله په خاطر وي د الله په خاطر چې کوم محبت وي هغه فطري نه دی هغه داسې نه دی چې خامخا به راځي هغه انسان خپله را پیدا کوي چې وغواړي د چا نه متاثر شي چا یې تقوا نه متاثر شي چا د اخلاقو نه متاثر شي خپل هغه زړه ته کوزیږي نو نبی علیه السلام د موږ نه د طبیعي نه د بل اکتسابي محبت موږ تاسو نه غواړي چې کم خپله کسب کیږي دغه محبت وکوئ د چا سره د مسلمانانو سره په خپلو کې محبت وکوئ تر څو چې دا نه کړي تر هغه د ایمان هغه درجې ته نشي رسېدی په کومه درجې په اساس چې الله رب العزت انسان ته جنت ورکوي نو دا د جنت لپاره ایمان شرط د ایمان لپاره محبت شرط بیا نبی علیه السلام وایي چې الا ادلکم علی شیء آیا زه تاسو ته داسې یو شی ونه ښیم کوم شی چې ستاسو په منځ کې محبت زیاتوي یعنې د کسب طریقه درکوي چې په کوم طریقه باندې ته د خلکو محبت را زیاتولی شي یا نبی علیه السلام ورته هغه طریقه ښیي افشو السلام بینهم بینکم سلام افشا کړی سلام فش یعنې نشر یې کړئ زیات یې کړئ په خپل منځونو کې ورونو د سلام په باره کې غیر له دې چې محبت زیاتوي په خپلو منځونو کې ارتباط قوي کوي په خپلو منځونو کې دا یو دعا ده ورونو د یو مسلمان دپاره دعا ده څه منه السلام علیکم سلامتیا دی په تا باندې روغتیا دی په تا باندې امن و امان دی په تا باندې سلام په حقیقت کې چې یو مسلمان ته انسان سلام ورکوي په حقیقت کې عهد دی دا چې السلام علیکم معنا یې دا ده چې ته دې په سلامتیا کې زمانه دا یو عهد دی چې تی چاته ورکوي چې سلامتیا امن او سوله زما ستا ترمنځ سوله مینه محبت دی مینه محبت دی زما ستا ترمنځ یوه خبره دومه خبره دا دعا ده درېیمه خبره ورونو ده د اجر ثواب سبب ګرځي نبی علیه السلام په مجلس کې یو کس راغی وی ویل چې السلام علیکم نبی علیه السلام ورته وویل چې عشره یو بل کس راغی هغه ویل چې السلام علیکم ورحمت الله نبی علیه السلام ویل چې عشرون بل کس راغی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نبی علیه السلام وویل ثلاثون صحابه عرض وکولو پوښتنه یې وکړه چې یا رسول الله د عادت په ویلو باندې پوه نه شو څه څه معنا نبی علیه السلام اول کس چې راغی صرف دومره یې وویل چې السلام علیکم لس اجرونه دي ورته چا چې بله السلام علیکم ورحمت الله ووی شل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دېرش اجرونه نورونو په یوه جمله باندې دېرش اجرونه انسان ګټي نو څلور خبرې دي د سلام یو دا ده چې دعا دا چاته چې ته کوې دویم دا ده چې ته هغه کس ته د سلامتیا خبر ورکوي تعهد ورکوي چې ستا باندې د سلامتیا یې زما طرف نه درېیمه خبره اجر الثواب دی څلورمه خبره ورونو دا سبب د محبت کیږي نبی علیه السلام که د طریقه ښودلې ده چې غواړئ که چا سره مینه محبت زیات شي ستاسو مینه ورسره وکوئ هغې ته سلام وکوئ افش السلام بینکم سلام ورونو سنت دی سلام ورکول مسلمانانو ته هر هغه چاته چې ورسره ملاقات کیږي دا ورکول سنت دی کله چې سلام درکړل شي د هغې جواب بیا په مسلمان باندې واجب دی هغه بیا سنت نه دی بیا واجب دی در باندې لازم دی خامخا به د هغې جواب ورکوي که دا جواب دی ور نه کړو نو په دې باندې انسان ګننګاریږي گویا چې تا یو واجب شی ترک کړی دی بیا آداب خلک ښیي علما آداب ښیي دی چې راتلونکی به ناستو خلکو ته سلام اچوي روان کس به ولاړ کس ته سلام اچوي راښکته کېدونکی به پورته کېدونکي سړي ته سلام اچوي په دې ترتیب باندې دا یوه خبره بله خبره سلام چې څنګه د راتلو په وخت کې سنت دی همدغسې د وتو په وخت کې هم سنت دی بعضې خلک د راتلو په وخت کې سلام اچوي خو کله چې واپس وځي سلام نه اچوي نو نبی علیه السلام نبی علیه السلام فرمایلی دی چې دا وتل د وتل زیات حقدار دی په سلام باندې د راتللو نه چې ته کله وځې د دوی نه د ملګرو نه جدا کیږي د مسلمان نه جدا کیږي په هغه حالت کې دا زیات حقدار دی د سلام له هغه وخت نه چې ته ورته اول ځل راځې نو فلهذا دواړه وختونو کې چې کله سړی داخلیږي کور ته خارجیږي میلاویږي او بیرته رخصتیږي په دواړو وختونو کې سلام اچول سلام پورا اچول د تحیه د الله ده د تحیه د اهل الجنت ده په جنت کې به دا سلام اچول کیږي نن په ډیرو خلکو کې ورونو سلام صرف ته معرفت پورې تر معرفته پورې اوس پاتې شوی دی نبی علیه السلام پیشګویي کړې ده چې د قیامت په علامو کې ذکر کړی دی د قیامت دوه علامې دي یو سترې علامې دي یو وړې علامې دي نو کومې چې وړې علامې د قیامت دي د قرب د قیامت چې قیامت به رانږدې کیږي نو د هغه علامو نه یوه علامه همدا ده چې د سلام به صرف تر خپلولۍ او تر تعارفه پورې پاتې شي خلک به سلام صرف هغه چاته ورکوي کوم چې دی پیژني مخکې نه مسبق یې پیژني سابق نه یې پیژني ملګری یې نور به عامو مسلمانانو ته په لارو کې سلام نه اچوي نن هماغه وخت را رسېدلی دی په ډېر خلک په لاره باندې روان یو بل سره ښکته پورته کېږي تېر و بېر کېږي څوک چاته سلام نه اچوي په ډېرو خلکو کې په ډېرو منطقو کې سلام کلمه په الفاظو د عربي باندې په الفاظو د سنت باندې تقریبا ترک شوی دی بعضې خلک لنډ بوچي سره وایي سلام علیکم یا سلام د کابل د خلکو کنه سلام چې نه علیکم یې نه د دې مفهوم د وړاندې محذوف او ښکته محذوف دا تنه جوړ شوی دی یو ډول تنه جوړ دی په غیر شرعي طریقه باندې په بعضو خلکو باندې لکه د پېښور خلکو د صوبه سرحد خلکو ته چاره چې په مخه باندې چې په خیر رالی په خیر رالی خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه سلام نشته دی پکې په دغه ځایونو کې په دې وطنونو کې چې څنګه په مخابره باندې که سره روخ کېږي مخابره باندې ستړی ما شي جنتي شي سلام نشته دی نو افش السلام سلام سلام نشر کړئ چې دعا ده سلام نشر کړئ چې سلامتیا ده سلام نشر کړئ چې دیش دیش اجرونه واخله سلام نشر کړئ چې سبب د محبت دی صحابه کرامو په دور کې وایي چې صحابه کرام به خپلو کې سره روان وو په یو سفر باندې به روان وو مخې ته به دیوال راغی تیږه به راغله ونه به مخې ته راغله د ونې په وجه باندې سړی جدا کېږي یو بل نه چې داسې به سره جدا شول چې بېرته به لارې ته شول سلام علیکم رحمت الله بیا به یې سلام اچولو دا ورته لویه نه ښکارېده بده ورته نه ښکارېده ځکه په هر ځل سلام ویلو سره د انسان لس دېرش درجې زیاتیږي دا خو د انسان فطرت دی چې عجله کوم شی چې عاجل وي هغه خوښوي کوم چې عاجل وي هغې ته یې پروا نه وي دومره دا که اوس څوک اعلان وکوي چې په یو سلام سلام باندې لس روپۍ ورکول کېږي چا چې دا دوه بله کلمه شل چې چا پوره وي دېرش نو غوږونه به هم خلک وخوري هسې به خلک چې وینې د منډې به خلک درته راوایي سلام علیکم رحمت الله وبرکاتو خو چون مسله د اجر او ثواب ده او د اجر او ثواب دا چک درکول کیږي په آخرت کې نو هر سړي ویره کړې ده نو سړی نصب العین د چا چې هم نصب العین آخرت وي هغه فاستبق الخیرات منډې وهي دې کار ته نبی علیه السلام چې کله دا حدیث وویلې چې په دې حدیث باندې دېرش نیکۍ په دې سلام باندې انسان ته ورکول کیږي یو صحابي چې مانه نوم هیر شو هغه وایي د مجلس نه راستن لاړو بازار ته حالانکه بازار ته تګ مکروه دی بلا ضرورت چې انسان لاړ شي نبی علیه السلام وایي چې د ټولو ان شر الاماکن اشر د اماکنو نه هغه بازار دی او بهترین د اماکنو نه جومات دی جومات ته چې بازار ته چې ځې خامخا په ګناهونو کې واقع کیږي خو سره د دې ټولو د صحابي نصب العین آخرت و نو هغه څه وکول د ټولو نه زیات خلک په بازار کې دي بازار طرف ته مخه کا بازار کې چې څوک هم راځي سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم ورحمت الله سلام تر څو چې ستړی شو واپس راغی په څه وجه باندې دی که سلو کسانو ته سړی سل کسانو ته په ورځ کې سلام واچوي سل سلام واچوي ورونه تاسو یې بیا ضرب کوي چې سل په دیرشو کې څومره کیږي د که دوه سوو کسانو ته ته سلام واچوې نو دا سلام ورونو داسې مه محدودوئ چې د عاداتو پورې د عاداتو د تقالد تابع یې وګرځوئ شرعي امور په خپل شرعي چوکاټ کې پرېږدئ دا چې وزم سلام علیکم چې رانه وزم سلام علیکم په لاره کې چاته په مخه ورځم سلام علیکم په مرکز کې یو کس اشپزخانې ته ځي بل راوځي بل ننوځي سلام علیکم دا نه چې وروره غوږونه هم د کړه څومره سلامونه چې بس دی خو یو سلام اجر و ثواب دی ولې دېرش دېرش اجرونه لس لس اجرونه اقل شی لس اجرونه درته ورکول کیږي نو فلهذا سلام اچول په طریقه مسنونه باندې چې الفاظ مسنون ووایې او پوره یې ووایې پوره نه مراد دا دی که صرف دا یو جز یې وایې خو پوره یې وایې نه دا چې سلام یا بعضې خلک سلام ته سلام علیکم لام کلمه هم ترنه لرې کړي سام یو مریضۍ ته وایي چې یو هلاکت مهلکه مریضي ده په پتا باندې د وبا مرض وي نبی علیه السلام ته به مشرکین راغلل او سلام به ورته چوي چې سلام علیکم نبی علیه السلام به ورته چې وعلیکم صرف هم دومره به ورته ویل چې وعلیکم فاطمه رضی الله تعالی عنها یو ورځ غصه شوه په قهر شوه بد رد یې هغوی ته وویل نبی علیه السلام ورته وفرمیل دوه خبرې ورته وکولې دوه تعلیمونه یې ورکړل اوله خبره دا چې ای فاطمه المؤمن لا یکون فاحشا ولا متفحشا مؤمن فاحش متفحش نه وي نه بدې خبرې چاته کوي بد لفظ نه د بدې خبرې د چا نه اوار وي کنزا د بده خبر د ولې ورته وکوله تا ته یې کنزا وکوله تا ته یې ښیرا وکوله وایي خو ما ته وایي چې سلام علیکم او چې تاسو دې خدای تباه کړي تاسو دې خدای مریضان کړي وعلیکم یې ورته وویلې پوره سلام یې نه دی ورکړی نو اوس بعضې خلک هغه وخت به خلکو دا خبره د مشرکینو خیرا نبی علیه السلام ته کوله اوس د خلکو فیشن او موډ موډ یې جوړ شوی دی چې دا سلام پوره نه چي سلام علیکم وایي نو سام بیماری ته وایي مرضي ته وایي و مهلکه مرضي ته هغې ته وایي سلام کلمه د سلامتیا نه اخیستل شوې ده اقل شی که سړی وایي صرف همدومره دی وایي چې السلام علیکم السلام علیکم بیا که چیرته السلام نه وایي الف لام پې نه داخلوي بیا دې ووایي چې سلام سلام علیکم سلام الله علیکم دا ویل چې سلام سلام علیکم په عربي کې د دې ترکیب نه جوړیږي کلمه د عربي کې السلام علیکم ده په الفلام سره یعنی جنس د سلامتیا د پتا باندې وي نکره باید ونه ویل شي په خبر باندې پوه شوئ یو دا ده چې سړی صرف داسې ووایي چې سلا سلام سلام علیکم موږ او تاسو حتی په فارسي پښتو کې چې خطونه لیکم خلک یې دغسې لیکي دا غلطه ده السلام علیکم السلام علیکم دا الف لام دا الف لام د جنس دی یعنی ټوله سلامتیا دې په تا باندې وي بیا یا که وایې بیا به سلام علیکم وایې سلام علیکم بیا درست راځي که سلام علیکم سلام علیکم چې وایې په عربي کې د ترکیب نه جوړیږي السلام معروف سلام یعنی هغه سلام چې د الله د طرف نه دی هغه د پتا باندې یا لام عهدی ده یعنی هغه سلام چې د الله د طرف نه ده یا یا الف لام جنس ده یعنی ټوله سلامتیا دې په تا باندې وي دا چې نکره راشي چې سلام سلام علیکم د دې معنا بیا نه راځي نو سنت طریقه دا ده ورونو چې السلام علیکم سړی ووایي اگر که کیدای شي ډېر جدید خلک در پورې وخاندي چې په تجوید دی ویلی دا زموږ ستاسو ثقافت دی اسلامي ثقافت دی باید هیر یې نه کړو خلک په انګریزي ثقافتونو باندې نه شرمیږي موږ په اسلامي ثقافت باندې ولې وشرمیږو بیا دا ویل ورونو په هر ځای کې بیا دا ویل په کورنۍ کې باید نه شریکو په کورنۍ کې موږ تاسو هغه زنانه چې کومې زنانه زموږ ستاسو محرمې دي محرم زنانه ته مور ده خور ده خاله ده کوم اصناف چې ذکر شوي دي په قرآن کریم کې هغه محرم دي محرم زنانه ته سلام ورکول د محرم زنانه سلام اخیستل لکه څنګه چې په نارینه باندې لازم دی همداسې په زنانه باندې هم لازم دی موږ تاسو زنانه سلام نه اچوي سلام نه کوي سلام نه ورکوي که سلام هم ورکوي مغه زنانه سلام چې سلام کاولی څوک کوي نه که کوي نو باید هماغه طریقه یې وکړي که په دې طریقه یې وکړه کېدای شي ټول ور پورې وخاندي چې دا مولوي صاحب جوړه شوه قاري صاحبه ترې نه جوړه شوه نو سلام خلکو ته ور وښیې دا چې یوه مور دې بهر وځي اشپزخانې ته واپس راشي سلام علیکم څومره ښکلې خبره ده خپل اولاد ته وایي چې د الله طرف نه د سلامتۍ په تاسو باندې په کورونو کې دا شی شته شاز او نادر دی دا اسلامي ثقافت باید را ژوندی کړی حتی په ډېرو ځایونو کې هم داسې قصې اورېدلي دي لیدلي دي چې بعضې ښځې متعلمینې وي تعلیم یې کړی وي یا اسلامي تعلیم کړی یا نور المهم دا ثقافت ورسره وي چې باید سلام چې کله د کلیو بانډو چا ته ورشي سلام علیکم نو په اول او دوم سلام باندې دومره ریشخند ترې نه جوړ کړي چې د هغې نوره توبه شي چې بیا به یې نه کوم نو سلام خلکو ته ماشومانو ته سلام ورکول ماشومان هم وځي نه نه وځي سلام نه اچوي باید سلام ور وښیو تربیت ورکو دی دی ماشوم ته که اجر او ثواب ملاویږي مور او پلار ته یې ثواب او اجر ثواب په دې وجه باندې ملاویږي که هغه مکلف نه دی نو سلام افش اچول په صحیح طریقه باندې په مسنونه طریقه باندې حد الامکان تر څو چې امکان وي پوره سلام که نه نو صرف د یو جز خو په صحیح طریقه چې السلام علیکم بیا ورونه آداب مخکې علما څنګه ذکر کړي دي څوک راځي حق دغه دی چې سلام واچوي سړی ولاړی څوک ورباندې راشي راتلونکی باید سلام واچوي حتی علما تر دې پورې ویلي چې څوک سوري بل په پښو باندې رواني سپور کس باید سلام واچوي دا د هغې عادات دی د دغې آداب دی چې انسان انسان د علماو ښودلي دي جواب د سلام بیا څنګه دی واجب دی په یوه مجلس کې که مجلس تاسو یو کس را داخل شي سلام یې په ټولو باندې واچولو په دې ټولو کې که ټولو جواب ورکو نورون علا نور که ټولو جواب ورنکو يو کس ورته جواب ورکو د ټولو غاړه ورباندې خلاصه ده د خط په ذریعه باندې چاته سلام ورلیږي ابتدا د سلام نه کوي چې فلان فلان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جواب یې دا دی چې ته ورته باید په همدغه ځای کې ووایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو دا سلام په غیاب کې ورسېدو واجب ادا شو د چا سلام تا ته بل چا راوړی وي چې فلان در باندې سلام ویلې سلامونه یې در باندې ویلې د دې جواب هم په تا باندې لازم دی چې باید وی وایې نو بیا به سلام په ماغه کس باندې هم وایې چا چې درته سلام راوړی دی په هغې به یې هم وایې وایې به چې چا چې سلام درته راوړی دی په هغې به هم سلام وایې چا چې رالیږلی دی په هغې باندې وعلیک وعلیه سلام یا وعلیک وعلیهم السلام په تا دې هم سلامتیا وي په هغو دې هم سلامتیا وي په خبره باندې پوه شو دا عادت دا باید زده کړو دا که په خط کې راځي که خاموشۍ باندې وي او که څوک په هغه ساعت در باندې وایي که مخابره یي که تلیفوني که هر شی چې سلام درته راورسېدو جواب یې په تا باندې لازم دی شریف کې راځي ورونو وایي کله چې مسلمان د مسلمان سره میلاویږي کله چې یو مسلمان د یو مسلمان سره ملاویږي سلام ورته اچي بیا مصافحه ورسره کوي مصافحه لاس ورسره ملاووي بیا د لاس ملاوولو په دوران کې انسان درود هم وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بیا د لاس سره وښوروي تر هغه وخته پورې د دوی د ګناهونه داسې رژیږي انسان یې نه ګوري لکه د خزان وهلې ونې نه چې پاڼې تویږي یا یو سړی لاس ومینځي او د لاس مینځلو نه قطرات انسان د اوبو قطرات ته نه غورځېږي دا ګناهونه همدغسې رژېږي سره دا فضیلت دی باید سړی وکوي چې څوک راځي باید سلام ورسره ورکړي مصافحه ورسره وکوي معانقه کېدای شي والله اعلم په سنتونو دی په سنتونو کې ذکر شوي او که نه ذکر شوي علیکم بسنتي کې رانه هېره ده چې دلته ذکر ده او که نه معانقه ورونو سنت طریقه دا ده چې څوک د لرې نه راشي هغې ته باید وشي څوک چې د لرې نه راځي د سفر د ځای نه راځي یعنې د داسې یو منطقې نه راځي چې هغه منطقه د سفر یي د سفر نه چې څوک واپس راوګرځي په دومره فاصله څوک تللی وي یا دومره مدت یې نه وي لیدلی زیات وخت یې نه لیدلی کېدای شي در سره نږدې خو زیات وخت دې نه یې لیدلی نو امکان د دې شته چې دا په سفر باندې کېدای شي تللی یې نو هغې سره معانقه کول او اوس برعکس شوی دی مصافحه دومره نشته ده لکه معانقه خو لکن معانقه هم نوم یې د معانقې دی د لرې نه لاس په د سینه باندې ورته ووایي سلام علیکم سلام علیکم دا عادات ټول مقلوب شوي دي چې ځیم سلام هم نه چې په خیر که د یوه طرف باندې فقط لږ د ځان ورسره ولګېږي ټپ ټپ بیا بل ته دا طریقې سنت طریقې نه دي د سنت نه لرې طریقې دي د ځان عادات خپل عادات چې موږ تاسو جوړ کړي دي کتلې به وي ډېر ورځ کتلې په څنګ په څنګ باندې ورسره ورکوي سینه یو بل ته نه ورلګوي حال دا چې په معانقه کې غاړه په غاړه باندې باید ولګېږي سینه باید په سینه باندې ولګېږي دا د محبت اظهار د محبت دی بیا لاس باید ملاو شي لاس باید وخوځول شي مصافحه باید وشي او دا باید هغه چاته وشي نه دا چې سړی هغه مر دغه کوټې نه دې طرف ته راځي په خیر سات په سات باندې سره درېدل سات په سات باندې یو بل ته ورکول دا د سنت خلاف کار دی باید ونه شي باید په سنت طریقه باندې معانقه هم وشي په سنت طریقه باندې مصافحه هم باید وشي نو دا هر هغه نبی علیه السلام وایي چې من تشبه بقوم فهو منه نبی علیه السلام موږ د تشبه په د نورو غیر اسلامي اقوامو د تشبه نه موږ نبي علیه السلام په هر شي کې منع کړي یو په لباس کې په خوراک کې په څښاک کې په د دې ملاوېدو په طریقو کې دا طریقه درسته طریقه نه ده له څو نګانه درسته طریقه نه ده د انسان حتی د حیا خلاف کار دی د حیا خلاف کار دی دا حتی په دې وخت کې په دې معانقه کې ډېر داسې خلک راځي چې هغه یې تانه په عمر کې کم دي یا یې ګیره نه یا اقلا د تانه په عمر کې د تانه کم وي شرعا دا جواز نه لري چې انسان د هغې سره په دغه طریقه باندې معانقه ورسره وکوي بل د نبی علیه السلام د سنت خلاف کار دی دا په معانقه کې په میلاوېدلو کې دا قبله مچې کول دا ورونو آداب غواړي یو به داسې څوک چې ستا استاد دی تا نه مشر دی یا حتی په عمراو کې هم خلکو ویلي چې مثلا امیر المؤمنین دی خلیفه دی د پلار دی دی مور دی ده د دې خلکو بوسه کول مچې کول قبله ترېنه اخیستل په دې آدابو باندې جواز لري چې هغې ته به سړی احترام به ورته قایل وي یو او هغه به صاحب د احترام کس وي نه دا چې یو سړی فاسق او فاجر وي ته هغه ږیره یې خریلې د سنت طریقې خلاف وي د هغې احترام په تا باندې نه دی لازم بیا چې احترام یې کوې قبله ترې نه اخلې مچ یې ترې نه اخلې آداب نه یو آداب دا دی چې انحنا به پکې نه وي ټیټای به پکې نه وي سر ټیټای به پکې نه وي دا یو ډېر بد عادت دی او د افسوس خبره دا ده چې په نیکه طبقه کې دا عادت دی یعنې په مولوي صاحبانو کې په طالب العلمانو کې چې کله مولوي صاحب وویني لاس چې ونیسي داسې ورته ټیټ شي بعضې خو ډېر زیات ټیټېږي بعضې ته یو اندازه پورې ټیټېږي دا رکو څه شي ته وایي رکو وایي انحنا ته دا چې سړی انحنا وکوي دا رکو ده دا رکو جواز نه لري الا لله موږ دا نه وایو چې دا کس چې انحنا یې وکوله مشرک شو د غیر الله ته یې رکو وکوله موږ دا وایو چې تشبه به رکو دی باید ونه شي نو فلهذا نبی علیه السلام لاس خلکو قبله کړي دي مچې کړي دي نبی علیه السلام تندی مبارک په خلکو مچو کړی دی نبی علیه السلام مټه خلکو مچې مچې کړی دی د نبی علیه السلام سر خلکو مچې کړی دا د نبی علیه السلام په زمانه کې هم موجود و مشرانو سره کول نو څوک چې د چا نه قبله اخلي دوه قسمه دي یا د احترام یا د شفقت په اساس باندې په دې دوو طریقو باندې څوک چې احتراما د چا نه قبله اخلي احتراما باید سړی محترم وي یعنی یا د پلار وي یا د مور وي یا د بل څه مشر وي یا یې استاد وي چې شرعا د هغه احترام په ده باندې لازم دی د هغې نه باید قبله واخیستلی شي دا یوه خبره دومه خبره د شفقت په وجه باندې شفقت چې انسان په چا باندې کوي هغه په په هغه کسانو باندې کوي چې ما قبل البلوغ وي ماشومان وي په ماشوم باندې په ماشوم باندې شفقت کول د شفقت کول آداب بیا خلکو ښودلي دي چې ماشوم دومره وړوکی وي چې مراهقت ته نه یې رسېدلی د تمیز حالت ته سړی نه یې رسېدلی انسان یې مچې کې پروا نه لري خو کله چې د بلوغ حالت انسان رسېږي او امره دی ګیری نه یي د داسې چا قبله کول جواز نه لري نو فلهذا قبله کول یا د علما یا د استادانو یا د خپلو مشرانو مور و پلار د پاره قبله چې د هغې نه یې واخلې خو شرط به پکې څه شي څه به نه کوې انحنا به نه کوې په سر باندې مچې کا یا یې که لاس مچې کوې لاس یې راچک کا یا یې په اوږه باندې مچې کا یا یې په تندي باندې دا دی د عزت اماکن دي دا چې انسان په رخسار باندې مچې کول دا جواز نه لري دا جواز صرف او صرف د وړو ماشومانو دپاره جواز لري او هغه په شرعي نکاح کې دغه کار کیږي غیر لغې نه نه کیږي بل مولوي صاحب دغه لاس چې ورکوي دواړه لاس اصل خبره خدا ده چې یو لاس دی اصل خبره په نبی علی السلام په زمانه کې د عادات دا وو چې خلکو به یو لاس ورکولو دوه لاس به نه ورکول خو اوس په دې کې بعضې خلک افراط او تفرید کوي چا چې دا حدیث ویلی چې د نبی علیه السلام په زمانه کې به د نبی علیه السلام به یو لاس ورکولو نو اوس وخت کې هم خلک ډېر خلک دي چې زیات سنت اتباع کوي یو لاس ورکوي دا ورونه یوه مسله ده چې باید ذکر شوې وای په ابتدا کې خو ذکر هم نه کړه د سنتونو اقسام په سنتونو کې با یو قسم سنتونه دي چې هغې ته سنن زوائد وایي سنن زوائد یا شمائل ورته وایي یا عادات مبارکه ورته وایي د رسول علیه السلام نبی علیه السلام بعضې کارونه په اساس د نبی نبوت نه دی کړي په دې اساس نه دی کړی چې دا نبی دی په اساس د شرع باندې نه دی کړي بعضې کارونه نبی علیه السلام بشر و من حیث بشر یې بعضې کارونه کړي دي مثلا نونګۍ وهل په اشرافو د قریشو کې د نبی علیه السلام په زمانه کې د اشرافو د ښو خلکو لباس که مشرکینو که مسلمانانو د ښو خلکو لباس چې کوم به باوقاره خلکو څه شی به یې په سرول لونګۍ به یې په سروله نو نبی علیه السلام خو د ټولو نه اشرف الناس دی نو نبی علیه السلام هم لونګۍ په سروله نو اوس لونګۍ په سرول دا سنت دی خو کم سنت دی دا سنت زوائدو نه دی د شمائلو نه دی د سنت نو زوائدو د سنانو زوائدو یا شمائلو د رسول علیه السلام حکم دا دی چې کول اجر الثواب لري چې نیت دې دا یې پکې چې نبی علیه السلام دا کار کړی دی نبی علیه السلام شیدې خوښېدلې په خوراک کې په ما باندې اوس لازمه نه ده چې زه شیدې خامخا وخورم خو سنن زواید دي کوم زه شیدې لکه نبی علیه السلام چې خوښولې که ما خوښې کړې ما تاجر ثواب دی نبی علیه السلام کدو خوښولو په خوراک کې اوس کدو خوړل لازم نه دي خامخا چې ټولو ته ووایي چې هلک خامخا به کدو خوري شپه ورځ کدو خوري نبي علیه السلام خوښ کړی نبی علیه السلام من حیث بشر هغې ته یې زړه که نن اوس یو کس کدو پخوي په دې وجه باندې چې د نبي علیه السلام دا شی خوښ و زه هم خوښوم هغې ته اجر ثواب یې میلاویږي فلهذا بعضې داسې عادات د میلاوېدلو هم دا ناسته پاسته هم نبی علیه السلام یو لاس چې ورکړی دی يو لاس باندې مصافحه کوله نبي عليه السلام دغه وخت زمانه عادات ته ونه نبي عليه السلام ځکه مغه عادت کړی دی نو په لحاظه که اوس یو کس په یو داسې مجتمع کې چې هغه مجتمع کې یو لاس ورکول جا... یو لاس ورکول د خلکو عادت دی لکه په په په عربو دنیا کې یو لاس ورکول د عادت دی دا عادت یې همدغه عادت دوی ته را منتقل شوی دی همدا دا بې ادبي نه بلل کېږي اتراک تاسو وګورئ اتراک وګورئ د اسیا میانه خلک وګورئ یو لاس یو خلکو ته ورکوي خو زموږ ستاسو په مجتمع کې زموږ ستاسو په مجتمع کې د افغانستان په مجتمع کې یا په دغه منطقه کې خطه کې یو لاس ورکول د بې ادبۍ سبب دی د بې اعتنایۍ سبب دی معنا یې دا ده چې دا اعتنا نه لري نو فلهذا په داسې کارونو کې چې منع تر څو نه راغلي یو داسې کارونه چې منع نبی علیه السلام ته راوستي منع نبی علیه السلام ته راوستي د یو شي نه چې نبی علیه السلام منع راوستي هم وي که په یوه مجتمع کې نیک خلق که هغه کار کوي بیا به یې مونږ نه اخلو که هغه کار په هغه نیکو خلکو کې بد ورته ښکارېږي بیا به هم په هغې باندې عمل نه کوو ځکه چې نبی علیه السلام منع راوستل دا دلته نبی علیه السلام منع نه ده راوستلې یو خبره بل نبی علیه السلام قول هم نه دی کړی دا ټول باید موږ ویلي وای خو متاسفانه چې په ابتدا د علیکم بسنتي کې باید دا خبره ذکر شوې چې د سنت اقسام کم دي نبی علیه السلام قول نه دی کړی چې دا کار وکوه چې داسې ویلې بیا راباندې واجب وه نبی علیه السلام صرف فعل دی کلم چې فعل وکتلو فعل د نبی علیه السلام د عاداتو مبارکو نه دی د شمائلو نه دی شمائل کول اجر و ثواب لري نه کول باندې ملامتیا نشته ده نو فلهذا د عادات حسنه و مدار په عرف باندې دی چې په یو عرف کې دغه عادت څنګه دی د ښو خلکو عادت څنګه دی زموږ ستاسو په مجتمع کې د ښو خلکو عادت څنګه دی ښو خلکو عادت دا دی چې دواړه لاس ورکوي فلهذا دواړه لاس ورکول ورکول د سنتو خلاف نه راځي او باید دواړه لاس انسان ورکړي ځکه په ډېرو ځایونو کې موږ لیدلي دي دا بعضې نوي نوي ځوانان انشاءالله هغوی به په دې کې مجور وي ځکه چې په نیت سنتو باندې دا کار کوي خو په ډېرو مجالسو کې موږ بې خوندی هم لیدلي دي بیا چې کله یو لاس ورکي په بعضو سپینګرو باندې بده لګېږي په بعضو مشرانو باندې بده لګېږي بعضې حال وایي بعضې نه وایي بعضې په زړه کې ساتي چې دا خو لا ډېر بېادبه هلک ده هغه کېدای شي د ادب نمونه یي خو چون د دوی په هغه کې دا یو لاس ورکول دا بېادبي ده نو هغې ته بېادبه ښکارېږي نو باید په داسې مجتمع کې چې دواړه لاس ورکول هغه د ښو خلکو عاداتو نه وي او په یو لاس ورکول بده ګڼي نو باید په دواړو لاسو باندې ستړي مشي وشي نه په یوه لاس باندې په سلام کې سلام طریقه دا ده چې سړی کور ته داخلیږي خامخا باید سلام واچوي حتی تر دې پورې که دروازه قلف وي تی خپله خلاصه کړي کور کې هیڅوک نه نو په اهل بیتو باندې السلام السلام علی من اتبع الهدا به وایې کیدای شي جنات دلته موجود دي کیدای شي ملایکه هم دلته موجود دي هغوی به ستا سلام اخلي نو سلام په هر حالت کې ویل پکار دی